اوس د دې ځای نه واتم الحج والعمره لله دا د دې ځای نه دویم باب د دې سي شروع شو او دا باب چې کوم دی نو دا تر آیت نمبر 214 پورې رسیږي 200 سوار لسم آیات پورې به دا آیات دغه رواني دا باب رواني په دې باب کې بسې باب ما د قتال سره بلګي خو په دې کې چونکه مسله د قتال کې د حج راغلی و نو د حج مسله راته ذکر کړي یو دوی مخه د حج بعض مسائل چې جنگونو کې کله کله په سړي د حج پابندي ولګي یاره نشه رسیدې حج ته بیا وسه چل کې نو د حج بعض احکامات درته ذکر کړي بل دا خبره چې په حج سره وحدت راضی کنه اتفاق او یوال د مسلمانانو راضی نو اول مسلمانانو ته اتفاق او وحدت هم پکار دي کنه نو دا به ذکر کوي د حج احکام بیا دا غینه ورستو بس ذکر کوي بیا با خطابات یو پاغي کې بیا به ترغیب ال جهاد وی په 207 نمبر آیات کې ورستو راشي دا غینه پس بیا خطابات وی نو یا ایها الذین آمنو دخلوا فی السلم کافه دا به یو خطاب وی چې مسلمانانو ته د جهاد ترغیب پاغي سره ورکړي بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به دویم خطاب وي پوه شو که نه هغه به په تزهید فی دنیا باندې مبني وي زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه کان الناس امه واحده او پاره کې به ترغیب وي یو تزهید فی دنیا به وي او یو به ترغیب وي ستا کتاب ته په وخت د فیصله کې کتاب باندې فیصله کوي جهاد به د کتاب د فیصلو لپاره کیږي دریم نمبر خطاب بسطوی ام حسبتم ان تدخلوا الجنتا ترغیب پویستا هغه وا تشجیوی په جهاد باندې او تسلی به وی چې په جهاد په لار کې مشکلات راځي نو دا خطاب بسوي دا بدریم خطاب وی او په دې جهاد د حج مسلې چې ذکر کړي نو دا په داس ترتیب باندې یو یو دغه برته یو یو عنوان برته ذکر کوم ښا اول کې کوم دی نو امر د په اتمام د حج او د عمره باندې چې کله د حج او عمره شروع کړل نو بیا به سکه بیا به اتمام کې پورا کیږي بل مسله د احصار بیانې احصار یو مسله د راضی وامه درتا او بیا مسله چې کوم دی نو د فدیه بیانې پاغه کې د فدیه مسله به درته بیان کی دا مسله چې کوم دی دا په یوم بیا یاد کې بیانې بیا ورپسې په 197 نمبر آیات کې د حج وخت درته خي او د اغین ورستو د حج موانع ممنوعات د حج درته خي ممنوعات فی الحج کم کارونه په حج کې نه کې بیا دا غینه پس کوم دینو مثلا د تزود درته بیانې چې ځان سره څه توخه مو اخلي با دا واجب دي دریم نمبر چې کوم دین بیا په بل آیات کې 198 نمبر آیات کې د حج په باره کې در ته ذکر کوي مسله د سو مسله د تجارت فی الحج مسله د تجارت فی الحج ذکر کوي او دا غینه ورستو بیا بعضی دغه د ذکر کوي ارکان چې پاره کې یو وقوف بالعرفه فاذا فستم من عرفات او بیا وقوف بالمزدلفه وسره دا غینه ورستو بیا د وقوف بالمزدلفه کې چې کم رسومات کنه د ابراهیمی ملت خلاف پاغي باندې رکړي بیا دا غینه ورستو بیا د مینا د وقوف مسله د ذکر کړي بیا دا غینه ورستو چې مینا د وقوف مسله ذکر کړي نو بیا د حاجیانو قسمونه ذکر کړي نو دا به سلور قسم حاجیان ټول ذکر کړي پوه شو څلور قسمه حاجیان صاحبان به هغه برته ذکر کی په دې مینس کې بدل طبيعه یو بل مسله چې هغه دغه دا رمی الجمرات تا د هغه دغه سمون شیطانان چولی د هغه مسله برته ذکر کی دا په دې منځ کې روستو بیا خطابات دي او چې یو یو ته ان شاء الله بیا په پوه شي ځکه د حج مسائل دي کنه اول دغه دغه د پاړم بیا یاد کې مارته وی د اتمام د حج او د عمره مسله د احصار مسله او د فدی مسله غلط ذکر کړي واتم الحج او پورا کوي حج والعمره عمره لله خاص الله لرا نو سوال دا چې ولې حج او عمره ناقص دي چې مونږه پورا کوو کوم د سره حج او عمره کړی نه دي دا څنګه چې پوره کوي نو بعد دی وای چې دې معنی دا چې ادوهما تامین کاملین پورا پورا ادا کوي سم نقصان پکې مراولي یو معنی دا کوي خب پورا پورا ادا کول څنګه دي نو بعد دی وای چې ان تحرم من دویرت اهلک ته چې د خپل کورنۍ رواني کې داغه ځای نه حرام وتا دا وی اتمام الحج والعمره نه دا چې په میقات وتاړي نه دلته نه وتاړي چې دې ځان رواني دي احرام دې ځان وتاړي ټیک شو بعضی وای چې نه دا نازل دی په دې باره کې چې خلکو به دا تجارت په نیت باندې سکولو حج به کول تجارت پنیت دی بلاړ وال تکي وی به زما حج کوم نو ال ته بلاړو حج رب پنوم بل حج بلاړو دی به تجارت نه کول نو نیت دې تجارت دې تجارت پکې ممنوع نه دی نو وای دا واتم والحج والعمره لله مطلب دا دی چې نیت د تجارت نه وباسي دریم قول دا دی چې نه دا مسله دلته کې د اتمو کې نه ده دې کې په لله کې مسله ده واتم الحج حج والعمره حج او عمره ادا کوي پوره کوي خو لله خاص الله لرا خاص الله لرا مطلب دا دی چې د اول نوالی تر اخیره پورې چې حج ته پوره کې په دې مینس کې پکې تاسو داسې کار اونکي چې هغه د غیر الله د پاره او په دې میانس کې پکې هغه باطل رسمونه او رواجونه را دننه نه کی چې هغه د الله تعالی تر طرفه په حج کې نشته ده نو دا دا معنی چې کوم دنه کړی خل لله سره دا متعلق شو یا واتم الحج والعمره لله هغه ما تاسو ته وی چې دا بعضی وی چې په تجارت په نیت باندې سره بعضی وی چې نه دا هغه حج او عمره دي چې نفلی تعالی کړ نفلی حج او عمره دي شروع کړ نو چې روان دې کل نو بیا اتمو بیا به پورا کې بیا در باندې لازم شو لازم النفل بالشروع او په حج او عمره کې خو ټول اتفاق دی مونږ خو په احناف په نور طاعات هم کې میادای احناف وایي چې مونږ نیت ته وترلو د نفل نو فرض شو در باندې که اوس دیونه کړو بیا به قضا راغی کنه دیو تر لخیر دی نفل نو او په حد په نور امامان دي کې مون سره نه مني خو په حج کې را سره ټول مني حج ټول وای چې نفلی حج د شروع او په لار کې در نصر او کاوت ته راغی دا حج در باندې واجب شو دا بیا پوره کی دا بیا پوره کی واتم الحج والعمره لله فان احصرتم دې ته مسره د احصار وای احصار حصر بندیدل ته ویل کیږي تا یا ظالم بادشاہ بن کړی یا مرض در باندې پلار کې راغی او پلار کې چې کوم دنه په داسې یو مقام کې راګیر شوی چې مخکې نشټلې نو فإن احصرتم که تاسو بند کړئ شوي د حج نه نو فمستیسر من الهدی فعلیکم نو پتا سو باندې دی مستیسر هغه چې تاسو ته آسان وي من الهدی د هدینا هدیه څه ته وایي هدیه ویل کیږي هغه ساروی ته چې تهدا ال الحرم یهدا ال الحرم حرم ته خلق سکی ځان سره بوزي حج د پاره د دې علاقو نه خلق نه بوزي کنه د دې ځای نه خو الته کې خو بیا دا کوي نو هغه ته هدیه ویل کیږي هغه هدیه په دکتور نه را روانه کې ځان تر به شړل دا پوښ کنه چې دا دغه د حرم دغه هدیه ده نو الته بیا د حقیه لالیه نو فعلیکم مستیسر من الهدی نو پتا سبحان لازم دی هغه هدیه چې هغه اسانه وي اوس پته داس چلو کی چې تب حرم شریف ته یو څوک روان دی یا رزق بیمار چې مزه خو نشم تله پوه شو کنه یا زه خو دې ظالم بچ کړم بند کړم ما ته وځي ته باندې دې پتا پابندی د پاسپورت تعالی نه درکو ته خو دهشتګرد دی تا باندې پابندی ده نو ته زمانه طرفه دا هدیه بوله د ځان سره صحیح شو کنه او دا په حرم کې څه کا الا لکا صحیح شو نو دا با دا طریقه ده دا به ته اوسکی او بیا بل کال ته چې کله تا ته لار ملاو شنو بیا به حج ادا کی دا به یو قسم تاغه دغه غونتی شي هغه جبیره غونتی شو چې ته د حج نه پاتې شوی دم ولا تحلقوا رؤوسکم او مخروي سرونه خپل ولا تحلقوا رؤوسکم سر مخرایا دغه رنګ احرام مکولا وخا خو فی احرام کولا اولم وسره دی خو لیکن حلق الراس چې راضی نو غي سره احرام ازادي کی کنه احرام نو احرام نه بزان نو باسي حتا یبلغ الهدی محله حتا چې اورسیږي غ هدیه محله زائد حلال خپلتا ځای د ذبح ته ورسیږي غ مکان ته ورسیږي هغه د رسیدو نه پس او ذبح شي نو تا ته په ټلیفون باندې مخا موبایل باندې ترابطه وکړه چې خطا چې کوم هدیه راکړې و هغه مې حلال کړه حلال نکړه نو دلته داس چلو کې احرام لري او کپڑے واچوا او سر چې کوم دنو غسکا هغه وخرایا بس تاسو شو دا احرام نه وځي صحیح شو دا دا شو یا محله نو ځای د حلالي امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې ځای د حلالي حرم شریف کې د التبه رسي نور ائمه وای نه دا ظرف مکان نه دا ظرف زمان دی نو بس حتا یبلغ الهدی محله بس چې وخت د حلالي ته ورسیږي دی ځای کې حلاله دی ځای کې ذبح کا د حرم هدیه ده خو دی ځای کې ذبح کا مونږ وای نه دا به حرم ته رسي البته دریم صورت داسې دی چې بادشاہ ظالم د تیم بند کړي یا بل څوک ظالمانی تیم بند کړي هدیم در نه پریږدي باغی دا کې بیا بل اتفاق دادا چې بیا کم ځای کې چې وی بس هغه ځای کې حلال پوشی دی هغه ځای کې حلال کستا هدیم نه پریږدي حرام ته نو دا شو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك اوس ته خو به سر نه خرې په احرام کې خو اوس د تا عذر پیښ شو په احرام کې سر خرې په احرام کې دا د رخصت مسله ده احرام کې سر خرې نو به بس چل کې نو هغه کې بیا کې دیره تخیخه خو شوي چې اوې خره خو بیا سوکا بیا به ذبح کې دم کې دم بیا راکې ته دم وای کنه دم در باندې راغې بیا به دم ځان نه ساقط کی او د دم دغه چې کوم دنو دغه نه شروع کیږي د اوخنه او تر چيلي ګډ بيزي پورې راځي ښا دې پورې چې کوم دنو غرازي فمن کان منکم مریضن نو هغه څوک چې وستا سونه مریض بیمار دی پوښوي سر خرول ورته پکار دي او به اذن یا په دبانې تکلیف وی مر راسی دې طرفه د سر ددنا یلکه سړی په دغه وګدم ودک کله خیرن شي پکې سپګي اوس وخا تکلیف ته کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ دغه شانته سپګي داغه پاغه دغه باندې ګرځې دي پاغه کپ احرام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نشته دی وی ته دا حوام تکلیف نه درکې یا رسول الله ولې نه راکې نو وی ته داس چلو کړه ته سر وخرایا خوښ وی اداره نه لوي شي او بیا دغه کوم نه بیا سوکا یو ذبح وکا او دغه وکا دم ورکا نو دا شو ففدیت فعلیه فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه د دې جزاء مقدره ده د دې جزاء سره مقدره ده نو فحلق راسه سره سکو وی خروجو او سیو کو احرام ځان نه لری کو ځان حلال کو خا واحل احرامه دا دو کارونه کل دا څنګه چې صرف تکلیف ته نه پدې تکلیف د په ځان تیر کړو په دمانه دم دیام راغې نه بیا په نه راځي نو چې کله ځان د حرام نه وباسلو او دغه سره وخرول یا په حرام کې سره وخرول نو ففدیه فعلی فدیه په دمانه فدیه دا من صيام دروجونا او صدقه یا صدق صدقه دا خو شو کنه یا به صدقه ور کوي دا غي برابر او نو سک یا څه چي وي یا نسک قربانی دا قربانی به ورکی ذبح النسیکا ذبح النسیکا یو مذبوحه به علاله کی ما تاسو ته دغه مقدار دی فاذا امنتم اوس دا بیا د احصار د مسالې سره لګی مې چې خدا د عذر مسله رااله چې احرام ګوره بغیر د ذبح نه نه حلاليږي نو تاته وی چې او احرام او سر بغیر د ذبح نه نکیږي نو که چرته تاته تکلیف وو نو لری کا سر دی خو لیکن دا چې ذبح بکې دا شو یا صدقه بورکې اوس راشه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فاذا امنتم دا دغه مسلې د احصار سره لګي او دلته د حج تمتع یا د حج قران مسله سره ذکر کوي ښا د حج تمتع یا د حج قران مسله حجونه درې دي ښا یو حج افراد دی حج افراد دار چې د حج په ورځو کې تا د دې دانه احرام وتړلو فقط د نیت د حج دی وکړو تلبیه شروع کړه او لاړې او حج دی وکړو د حج افراد دی یو حج قران دی حج قران دا دی چې د دې ځای نه تا احرام اتړلو نو د حج او د عمرې د دواړو نیت ته وکړو په واسطه او لاړې الته د عمره په یو احرام باندې د دواړو نیت ته وکړو الته د عمره وکړه بیا په احرام کې وی وی تر دې چې د حج ورځ را لې بیا د حج وکړي ته حج قران وي قران په وسوال ته حج تمتع دا دی چې د دې ځای نه تا نیت د عمرې وکړو لاړې عمره دې وکړه په حرم شریف کې خو په احرام دې نیت د عمرې وکړو او بیا الته کې کوم دی نو بیا الته کې موجود ځان د حلال کړو چې ځان د حلال کړو بیا د حج ورځ رااله چې د حج ورځ رااله نو ته بیا راوتی میقات ته پوه شو کنه د حرم نه بار راوتی او بیا دې دغه کو احرام دې اوتړو او بیا لاړ حج تا لړی ته حج تمتع سو ته وي حج تمتع نو په یو سفر کې دي ک دواړه حج او عمره په یو ځای وکړل په یو احرام دې وکړل نو حج قران هو ک په یو سفر کې دي حج او عمره وکړل خو په ځان ته ځان ته احرامونه دې وکړل لړی ته حج تمتع وي ښا صحیح شو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شئ په امن شي یا د مخکنه په یو ځای کې په امن یې سره اقصار راغلی نه دی فمن تمتع بالعمره الى الحج نو هغه څوک چې ګټه واخلي په کارونو د عمرې باندې الى الحج په امور د عمرې باندې الى الحج تر حج پوري تر حج پوري تا عمرې کارونه کې او ځان د احرام نه ونه باسو پوه چې ځان د دغه کې احرام کې وساتو پوه شو د سر خرینه سکه نو دا صورت دی او یا دا نه چې دا حج تمتع ده چې حج تمتع چې بیا بدا وای چې فمن تمتع فمن استمتع سوق چې ګټه واخلي به استباحته ها به استباحته ما حرم علیه په حلالول د هغه سره چې په د باندې حرام کړی شو په احرام کې د ځان د احرام نه وباسو ګټه دا واغسته چې په احرام کې خو په د باندې سر خرول بندو بازي کارونه په بندو کنه خو د ګټه دا واغسته چې الته عمره وکړه نو بس بیا سکه احرامي لری کړو چې حرام لری کړو ځان حلال کړو نو چې حلال شونه د بازي سر مریض پکې خورولو نو دا ګټه واغسته کنه خوشبوئی مشبوئی ولګوله نو دا سیز نه وکړل فمن تمتع نو فمن استمتع څوک چې ګټه واخلي باستباحه ما حرم عليه في الاحرام په مباح کول دا غسیزونو سره په دبانې په احرام کې حرامو ها په احرام د عمره کې په حرامو هغه لری کو ال الحج تر وخت تر حج پورې نو چې حج راغې بل احرام وته وتاړو د دواړه پکې راځي قران عمره دي تمتع عمره دي اوس چې دا کار وکړو نو فمستیسر من الهدی فعلیه نو په د باندې مستیسر ها هغه هدیه د آسان وي من الهدیه د هدینا د ته چې الته حرام کې کومه هدیه په آسان ملاویږي یا روپۍ وسره کمی دي نو بس دا غي مطابق اصلي او هدیه دي چې هغه دی واخلي او هغه دي چې هغه دي ځان حقیقه دا ځان حقیقي دا دم دی دم ته امام ابو حنیفه رحمه الله دم شکر وای سو ته وای شکر په یو په یو سفر کې تاسو کل اوم د حج کړو اوم د عمره وکړه نو دا شکر الحمدلله پوه شو دا کار دی کړو او نور امام شافعی سے بوتا وغیرہ ورته دمی جبر وای سو ته وای نه اتا نقصان وکړو یو سفر دې شروع کړل دی په یو کې دوا کار کې نو چې په یو کې دوا کار کې تا نقصان وکړ په خپل اعمال کې نقصان راوستو لہذا داغي نقصان د جبيري په خاطر باندې ته څوکا ته یو هدیه راکا مونږ وای نه دا شکر دی خجی فمن لم یجد اوس سړی دی یارا نمومیل تکي هدیه نشته دی چې هدیه نشته یا سر روپۍ نشته دی نو دې بس تر کې دې بر وجی نسی فس یام ثلاثه ایام فی الحج نو په د باندې روجی دی دری ورځې فی الحج ها فی الحج په وخت د حج کی وخت د وخت احرام د حج وخت د احرام د حج خو معلوم دی رستو براشي یعنی په دغه ورځو کې چې د حج امور په هیږي کنه په دې ورځو کې دی درې روزي یو د حج خاص ورځ ده هغه ورځ نه یادې ښا هغه ورځ باندې په یو ورځ ده نو خو درې ورځې نه دي کنه هغه یو ورځ ده نو دارش دغه ورځ د حج د ټول راځي نو په دغه کې د روزي ونی سي درې ورځې وسبعه او وروجی دی اذا رجعتم اذا نفرتم کله چې تاسو واپس راشي خپل وطن ته راشي یا وسبعه بعد وی اذا رجعتم اذا فرغتم من امور الحج چې کله تاسو فارغ شئ د امور د حج نه د حج غ کارونه دې وکړل نو بیا تاسو کا بیا ته وروجی ونیسا ځکه چې مطلب دا چې اوس ته فارغ شوي د حج تیر شو د اختر ورځ تیر شو نو و ونیسا تلک عشرتن دا دری او و دواړه چې دا عشرتن لسو نو دا خو تعداد دی مونږ تم پته لري چې لس شو دي کې صح حکمت تر الله تعالی ته مونږ تلک عشرتن درې او وخت تم ته پويږي زم ته پويږم چې لس دي نه نه دا دلته کې مخ کې ویل چې وسبعتن دا سنه چې ته وو په معنا د او سره واخلي چې یا درې په حج کې دي یا چې د حج نه واپس شي نو ودی یا یا ندی دا درې به یو نسی وو بیا نسی دا به دواړه جمع کې نو عشراتو دې ځکه وې چې ګوره ټولې لس دي داس نه ته چې یا درې دی یا ودی درې ولدی درې او ودی یو ځای دی کاملتن فی الثواب دا کاملتن مستر اولی وی چې دا کامل دي په ثواب کې یو سړی به دا سوچ کړي چې لکه چا چې هدیه را لکړه نو بس ګټه خو هغه کړه ما سره خو روپۍ نه وي زما خو نقصان شو زه خو غریب ما زما نقصان شو الله وای نه نه کامله فی الثواب دا دا غي هدیه غونته په ثواب کې پوره دي ښا مخه پکېږي ها ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک دا حج تمتع او دا حج قران چې دي لمن د پاره دا غچا دي لم یکن اهله چې نوی کورنۍ ده حاضر المسجد الحرام اوسیدون کې د مسجد حرام د مسجد حرام اوسیدون کې نه دا تمتع قران غره هغه چا د پاره جایز دي څوک چې الته اوسیدون کې دا غي د پاره دانش ترې خاغه دا نه کوي خا اوس دا خبره چې ذالک لمن لم یکن اهل حاضر حاضر المسجد الحرام نه سم مراد دي نو بعض حضرات وایي چې دینه حرم مراد دي چې څوک د حرم دا نه مدیر حرم کې دم نه څوک نو سیږي خو چې په حرم کې دم نه کلی وی کورنۍ وی وته دغه کوری وی او دغه امام سي وایي چې نه بس داخل المیقات د میقات نه دم نه چې وی کنه نو بس دغه کې وته سکه دغه کې بس با دغه وکي دا هغه هغه لپاره تمتع او قران سړي هغه جایز دي ها واتقوا الله الله نو یریږي وعلمو پوه شي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي دا دم کې په دې ځای کې د سفید پاره شو دا په حج کې چې چا څه کړیو هغه د ابراهیمی ملت خلاف رسومات داخل کړو دا هغه خلکو ته دم کې ورکړه چې تاسو به د ځان نشیان را داخل کړی دي دا شیان پکې نه چلیږي دا پکې ما الله به عذاب درکې چې څوک بدلی د ابراهیمی ملت الحج اشهر معلومات او د ته وخت د حج خي چې خد حج د احرام تیم بسي الحج نو حج دې اشهر میاش کی دي معلومات معلوم دي الکا دې ته وګوري حج میاش ته معلوم دي حج خو یو کار دی میاش ته کوم دي اول خدای نو دې طرف تقدیر لګي الحج وقت احرام الحج وقت د احرام د حج اشهر معلومات دا میاشت معلومی دي په دې کې په یو رسم جاهلی رد کړي رسم جاهلی دا او چې هغه میاشت معلومه نه وي که هر وخت کې به د احرام د حج تړل بس به حج کوم خو شي هغه به دا تړل شي مونږ ته الله تعالی وایي چې نه تاسو ته وخت معلوم دی ذوالقعده نه شوال ذوالقعده او لس ورځې د چا د ذوالحجې دا سدي دا لس غنونی خو بارا تقریبا دغه را دي نه نه ملسم ورځ خو بیان لسم ورځ خو بیا حج شوی په دې کې کته احرام وتړ کنه د حج د پاره نو دا احرام دې صحیح کیږي صحیح شو کنه په اوس ته لګیای پر عجب کې دی واخر احرام وتړ چې زه حج کوم نو په دې احرام باندې ستا حج نه کیږي ګوره ها پوه شو عمره په وکا لاړ شه خو لیکن دا خبره چې په دې احرام ستا حج نه کیږي تبا احرام تړي په شوال کې په ذوالقعده کې په ذوالحج بل سوال اوس په دې باندې دار راغی چې خصې شو خو اشهر معلومات میاشت دي نو اشهر خو جمع ده په عربی کې خو اصول دا دي چې جمع راځي د ثلاثه د پاره نو درې میاشت چې شنو اله بشي نو دا خو یو شوال دی یو ذوالقعده ده او یو لس ورځې نه ورځې ذوالحج دي نو څنګه دې ته اشهر معلومات مې د پاره جمع راوړل دا خو درې نه دي پورا نو وای دا اطلاق چې کوم د کنه په اعتبار د اکثر سره شوی په اعتبار د اکثر سره شوی زمون په نس باندې بس تر دغه پورې امام مالک رحمت الله علیه متفرد دی په یو قول کې تفرد دی هغه وای چې نه د ذوالحجه كله میقات ذوالحجه ټول میقات نو موږ څنګه ټول میقات تا نه هم اورات باندې خو حج شي نو په لسمه ورځ ته احرام تړي په یولسمه تړي په دولسمه د حج احرام تړي نو دا به څنګه حج پته کوي هغه وایي د آینده کال د پاره کته احرام وتړي په ذل حج کې په شل ورځو باقی وکي نو د آینده کال د حج د پاره پته احرام تړل شي او په دې موضوع کې متفرد دی امام مالک سبقا الحج نو وقت احرام الحج اشهر معلومات میاشت معلومی دي معلومی ورته وی ځکه د کی اشاره دی طرف ته چې دا په ابراهیمی ملت کې معلومی دا دوی غلط کړی فمن فرض فیهن الحج نو هغه څوک چې فرض کی فیهن په دغه میاشتو کې په خپل ځان باندې الحج حج اے په ځان باندې په دغه میاشتو کې حج فرض کو یعنی احرام وتاړو تلبیه د حج ویلا نو بس په دغه میاشتو کې چې دا کار وکړو کنه اوس کدی وخت ته د حسوات د حج دغه تاړه مواسد احرام وتاړو نه لټړل کیږي دا ممنوعات هم در باندې ناراضي خو لیکن که پاغي میاشتو کې تا احرام وتړو تلبیه دی ویلا او نیت د حج دی وکنه بس حج در باندې را فرض شو ها که نفلی هم در باندې حج شو فرض شو چې فرض شو نو فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج بعد وی دا نفی دا بعد وی دا نهی دا نو چې نفي شنو مطلب دا دی دا بیا دلته کې اصل کې په کلام کې بیا لګ دغه راځي قلب برازي فلا حج دا اصل کې دا څه دی نشته د حج مع الرفث سره د رفثنا رفث سره رفث کې جماع او کل کلامن هر هغه کلام دی چې سړی خپل خزه ته خاص وای پوه شو کنه پردی خزه ته نشي ویلې هغه کلام دی هغه یعنی مطلب داسې خطرناک خبر کنه بعضی دغه خبرې چې کومې دي شهوتی خبرې هغه باندې کې په حج کې چې ال تربیه دا قصې شروع کړي فلا رفس د خود زنانو مخ کې بینه کې ابن عباس سے ناس ته احرام تړلې و اوی چې اوس پلانې منځوي او داوی او داوی دا خبرې کولې غپې لګاو خان پوه شو نو هغه صحابه ورته یا ابن عباس ته وی چې حضرت دا خو باندې کنه فلا رفس هغه وی رفس عند النساء پوه شو زنانه کوم پوه شو زنانه خو نشته لري خو تاسو ته فلا رفس یو داري ولا فسوقا بل بس دی فسق کارونه بنی ښا د فسق کارونه چې کوم دنو هغه باندې کې بد عمل بد کارونه باندې کې دغه رنګ د فسق کارونه چې کوم دنو یو څه شي دی یو بل سره غ تنابز بل القاب د کنه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د کنه نو هغه څخه چې ته دا بد بد نمونه او بد رنگ خبرې کنزل بدرت کنه هغه شروع کړي په حج کې تله حج له اول تک بدرت کنزل کې نو دا کار مکه دریم نمبر ولا جدال او نه به حج ور مع الجدال چې ته پکې جګړه کې چې جګړه پکې کې کنه لانجی کې کړل په حجر اسود خوا کې لانجی کړل په زمزم خوا کې لانجی کړل په عرفات کې لانجی کړل مزدلفه کې لانجی نو دا دې سره ګوره حج نه قبلي خاله به حج نه نو دا خو یا داسې چې دا نفي شو نو بیا په کلام کې قلب دی چې ته د هغې په وختونو کې د هغې په امورو کې اختلافات شروع کړي یو وایي داسې دی بل وایي داسې دا به نه کوئ وما تفعلوا من خیر یعلمه الله او تاسو چې کوم د خیر کار کوئ پوه شوي یعلمه الله پوه دی الله تعالی په هغې باندې د حج کې بیا نور د خیر کارونه کې نور عبادات کې هغه الله ته معلوم دي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فبل جاهدوا سمبان رات کوي بل جاهلی رسم څه دی هغه داو چې بعض وی مونږه حج کوو خو خالص په محض توکل باندې وکاو او د ځان سره بس توخه مو خناخل زکه چې توخه خستل دا وی صحیح نه دی دا د یمن بعض خلکو غیب ادا کار کوي نو دغه شان بر روان شو د کور نه دغه سجر سوټه وا وګک باندې صادر کې خو د راز د حج پوشي احرام دی وته چې را روان بو بیا به پلار کې سکول د خلکو نه سوال کولو مونږ د الله د کور حاجیان یو او موږ له دغه راکې زوار بیت الله یو د الله د کور زیارت کوونکو سره کې خوراک راکې اسکاک راکې نه په خلکو بوج ګرځیدل الله وی وتزود ځان سره توخه والی فان خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا هغه تقوا ده تقوا ده یو معنی دار چې د الله نه یره ده دویو معنی فان خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا ځان بچ کول دي د سوال نه اے خط او قدارت ځان د سوال نه بچ کا ځان لري نه راځ جوړ کړ دې ارچار سوالونه کې مکه و سوالونه بس دا پیسې والا کنه سره وتقون او زمانہ او یریږي یا اول الالباب اے خاوندانو د خالص عقل الباب جمع د لب دا لب مغز ته ویل کیږي هغه څوک چې دا غوي عقل مکمل خالص وي شرک کفر شبهات هغه پکې نه وي نو هغه ته ویل کیږي اول الالباب ویل کیږي لیس علیکم جناح دا په بل رسم باندې رد دی بل رسم څه دی اگر رسم دار چې دغه به کولو دا انا په دې کې بل د خیر کار دی اوس مخکې ته چې تزوج کوی ځان سره توخه اخلي اوس د دغه توخي طریقه خي او یو رسم وو بعض خلکو داوی چې په حج کې تجارت کول حرام دی مرته یو په نیت ته تجارت باندې تلل دي نو هغه مکوي یو حتی دی او ځان سره تجارت لپاره څه سامان والي هلته خرڅ کی نو دا وی حرام دي الله تعالی پاغي عقیده او پاغي زعم باندې رد کوي چې نه دا غلطه خبره ده دا کول شي لیس علیکم جناح نشته ګنا په تاسو باندې ان تبتغو کچر تاسو طلب کوي فضلا مال تجارت من ربکم طرف درف پلنا سګټه مټه پاغي باندې غواړي اس خبره نشته فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دا په بل دغه باندې چې کوم دی د بل وقوف بالعرفه د شعائر دغه نه عرفات تبخی چې کنال ته ودرېږي په عرفات باندې به وقوف کې اوس د عرفات نه بیا تر کوزيږي نو دا د عرفات غرو کنه ته خی چې عرفات نه ترا کوزیږي نو مشعر الحرام مزدلفه ته برازي نو مزدلفي وقوف ته اصل کې دواړه وقوفونه پکې راځي فائدہ فستم کړه چې تاسو را کوزیږي من عرفات د عرفات نه عرفات عرفی عرف نه بعد وی ماخوذ دی عرف خوشبوئی ته وای خوشبوئی چون کې د دې سره را کوشي نو د دغه د بدعات او د رسومات هغه بدبوی ته نه لاړ او دې چې کوم دنو پاک شو د ګناونو بدبوی ته لاړ نو فذكر الله یادوي الله تعالی عند المشعر الحرام پنځ د مشعر حرام باندې مشعر حرام څه دی المزدلفه كلها مشعر مزدلفه تمراکوشي د حج عرفات باندې خخه عرفات معنی مې راته رښتیا کوله نو د عرف نه معقول د عرف خوشبوئی ته وای د تانه به د ګناونو دغه ختم شي او خوشبوئی در نه دغه روانه شو چې تا په عرفات باندې وکړو یا بعد وای عرف دا اوچتوالی ته ویل کېږي چې دا مقام اوچت دی نو دا دغه دی یا عرفات وای د عرفه معرفت په جنگلو ته وای آدم علیه السلام او حوا علیه علیه السلام چې کله الله تعالی دنیا ته راکوس کړو نو د راکوزیدو نه وروسته یو طویله موده وای د یو بل سره نو ملاو شوي نو اول ځل د دوی تعارف په کوم ځای باندې وشو په عرفات باندې وشو نو دغه ته اشاره ده پیدا افضتم من عرفات عرفات او دا عرفات دا یو مقام دی د حرم نه بهر دی ښا مشعر حرام چې دا دغه مزدلفه دا په حرم کې ده او دا بهر دی او شرقي جانب دغه ته بیت الله ته واقع دی نو دغه ځای ته بلار شي فذكر الله عند المشعر الحرام یادوي الله تعالی او افاظه وی چې کله تاسو راکو شي افاظه اصل کې دې ته ویل کیږي چې یو لوخ ډک شي او بیا کې یو شی بېږي یو شی دی نو مطلب دا دی چې تاسو د عرفات ته وختئ نو په دې عرفات باندې تاسو ذکر او فکر دومره وکړئ ذکر اسکار دومره وکړئ چې بیا خیره ډک شي بیا راکو دیږي دا نه پس عند المشعر الحرام واذكروه یادوي الله تعالی کما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی الله تاسو ته خودره رقمه طریقه اے کومه طریقې در خودره در ځان نه طریقې ما جوړا وا چې هلته در ځان نه قصیدی جوړی کړی او هغه وای کړ یو ملګری ما ته یې حاج لته ما چلته کې دا تلاړ ما نه بریلیان سی ویل تراغه وی دغه تودری دودا روزي شریفې ته مدینه منوره کې وی راغه وی چې زه وته درې چې مصطفی جان رحمت تلا کو سلام یې ما ته خان دې تمرانه داونه وی صحیح درود شریف نه وای ځان چې کم جوړ کړی هغه وای کنه ویل تلاړ ما غدا ولاړی هغه دغه ولا سیدی هغه عربیان وی هغه ولاړی وی هغه ته انتظامی ولا تلاړ مې هغه ته مې چې تراشه دغه سړی سوې کنه ما ته دې چې هغه هغه ته چې عائشہ عائشہ تقول کنه دې ته چې دا هغه صلات ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د صلات نظام نه جوړ کړی چې او دوی وهلو یا تنه او شاړه اته فذكروه کا وذكروه کما هداکم الله په هغه طریقه یاد وای چې کومه درته په کومه طریقه ته الله خو درې دا د ځان نه درود جوړ ته پوه شو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل درود خو لري هغه وای نو هغه وذكروه کما هداکم هغه طرف ته اشاره دلته فذكر الله وذكروه دو پیری راغی دا دو پیری څنګه راغی نو مشعر حرام کې خو دواړه دي کنه اول ظلم او په دویم ظلم نو یا وای په اول ځل کې ته وی چې الله ذکر کوي په دویم ځل کې ته وی چې ذکر چې کینو په هغه طریقه به کې چې کم نه تعالی خو درې یو خدای دی وجه تکرار راوړي یا تکرار دار چې فذكر الله عند المشعر الحرام اول ځل ذکر چې ده هغه جمع بین الصلاتین ده پس کی په مزدلفه کې مزدلفه کې مجمع بین الصلاتین کې ما خام او ماسختن په دواړه په تیار کې دا دواړه منځونه بس کې هغه به وکي ها خو چې په یو ځای باندې او وذکر دا بټول کوي که حنفي او که سلفي خال تک وردا لازمي دي وذکروه کما ماسپخین او مازیګر او پارفات باندې په یو ځای وکي او دا ما او ماسوتن په مزدلفه کې په یو ځای کې وذکروه کما هداکم دا دویم چې دی دا دویم ذکر دا صلات د فجر د پغلس کې د سحر مون څه دی هغه په تیاره کې وکي ها په دغه کې باندې کې ته وایې چې نه خو حنفي ما اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر هغه بس تا په نور زینو کې وی خو لیکن دا خبره ته مختلفه کې په تیاره کې مونږ کې چې څنګه وخت داخل شو ځان به وشي امونږ بکې خالت مودري ګندات نه دي تالت کې بیا ناشتي کنه ته په نه کوم د خو اخنا پوښي خورت دی په یو رسم جاهلی باندې بعض مفسرین په دې دا کې وایي چې نه دا افاده چې دا نو دا د مزدلفین د مینا په ترتیب کې خدا راضی صحیح کاری ولیکن د بخاری او د مسلم روایت چې تو ګوري نو دا غینه معلومیږي چې نه دا افاده دا را کوزیدل چې دا د عرفات نه دام د عرفات نه ځکه پای کې دا د عرفات راغلی خدا ته چلو دی کې اصل کې رد کوي په یو رسم جاهلی باندې رسم جاهلی سو قریش قریش ته به حمص و حمص دا قریش چې وکنه نو دوی وی مونږ خو د کعبه من جوران مونږ د عرفات ته نه خېږي د عرفات ته نه خېږي ولې نه خېږي وی عرفات ته مونږ ځکه نه خېږي چې مونږ د حرم نه نوځو د عرفات په حل کې مونږ په ملتلفه کې مونږ قیام پسې کوو په ملتلفه کې الله تعالی وای نه نه نه ته څه شي من جوار استلو شو ته به ورخیږي دغه ته بزي عرفات ته بخیږي نو دا هغه طرف ته اشاره ده ثم افیض بیا راکوزیږي دا هغه ځای نه چې خلک تر راکوزیږي نو ورختل به دغه تر راکوزیږي کنه چې ورختل نه یې بسنګ راکوزیږي نو دا قریش ته دا هغه رسم رد کړي ثم فیضو بیا را کوزیږي من حيث دا غیدان افاض الناس چې خلق ترا کوزیږي واستغفر الله او دا الله نه بخنه غواړي دا الله نه ولي بخنه غواړي ملت ابراهیمی تاسو بدل کړو پوچی ملت ابراهیمی کې که ارسو کې قریشی او که غیر قریشی عرفات تبخیږي او تاسو نه خطای نو په دې باندې استغفار وکړي یا واستغفر الله فی واستغفر الله علی القصور فی امور الحج قصر کمزوري بدل شوی په امور د حج کې نو استغفار ډیر ډیر وای چې الله دې ته وبخي حج ګران کار دی نو کې شي او هر عبادت پسې چې کوم دنه سړی استغفار پکار دار چې سکی هغه وای نبی صلی الله علیه وسلم چې په فرض موږ وکړو نو چې راته وشو الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې پیری به داولې ویلې چې په دې موږ کې څه قصور شوی چې الله تعالی غو بخي بل ستاره ځړنه عجب وسی چې او ما داسې موږ وکړو نه نه تا موږ چې کوم دنه داسې نه کړي ته د الله نه بخنه وغواړه واستغفر الله ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی فاذا قضيتم مناسككم اوس د حاجانو صاحبانو قسمونه رته شروع کین سلو قسم حاجان صاحبان مرته دي کې بیان نه ښا خو مینس کې مثلا د جمرات عمر وړي فاذا قضيتم کله چې پوره کوي تاسو مناسککم مناسککم عباداتکم عبادتون استاسو یا مناسککم امور مناسککم هغه امور د مناسک واستاسو هغه تاسو دا کړل پورا کړل فذكر الله نو یادوي الله تعالی کا ذکرکم پشان د یادول استاسو اباکم پلارانو خپل لرا او اشد ذکر بل اشد ذکر او مان بل سره دی وره بل اشد ذکر بلکې دا غینه سخت ذکر کوي د الله ذکر بیا شروع کړي چې کله تاسو اعمال پورا ادا کړ کنه نو په مینا کې بیا سو کې ذکر لزور ورکه مینا کې ذکر کوو او دین وای مراد ذکر د چاره د جماری عقبی دی چې په هغه د یوم النحر باندې کما ادا کیږي د یوم النحر په ورځ باندې ته الله هغه سره الله اکبر وای چې کله ته سوق کی اخر په پښتانو د سوي شیطانان مشتل وته وای کنه پوه شئ نو هغه سدي هغه جمرات دي کنه جمرات چې ته ولې نو ته هغه سره الله اکبر دین وای هغه ذکر باندې وای مراد دی صحیح شو یا ذکر تینا مراد دے مطلقاً پا منا کے ذکر کوا خو کا ذکر کوم اباعکم پشان د ذکر د پلاران استاد دا څنګه دی دا وای چې کله مینا ته په دغه رال د قریشو د جاهلیت په وخت حج خو کنه دوی تر ملت ابراهیمی نه را پاتې نو دوی بس چلو کړو دوی بیا دغه ځای کې نه استل د خپل پلارانو تذکری به شروع کړی یوی قبیلی والا پاس زمون نکاح داس چل کړو زمون نکاح غا چل کړو بل برا پاس الله تعالی وای و دا پریک دی دا پلارانو ذکر فذكر الله الله یاد کوي هغه شانتی یاد کوي لکه څنګه چې خپل پلارانه یاد هغه نه سخیات کوي یو دا معنا دیو معنا دا کوي فذكر الله کذکرکم آباءکم نو داسې یا الله یادوي الله ته داسې جزي کوي لکه پلارانو ته چې مکواله په ماشوموالي کې په وخت د مشقت کې چې چا ولې سفیر در کول بابا خوشي ډایرک پر واس چا ته کول پلار ته باندې کول کنه څوک برته په لار کې ودرې د ماشوم لار به ته بند کړ بابا راشه پس هغه ته باندې واس کول دک شانتي عاجزي او چا ته وکړه الله تعالی ته دې ځای نه بیا بعضې دا یو اعتراض کوي چې او نو چې الله ته د پلار غونته کې عاجزي کوه نو دا خو بیا دا مطلب شو چې ګنې الله تعالی دغه دې پلار ته هم د عاجزي پکار و او صحیح وه وای دا غین د تشبیه نه جواز نه معلومیږي تشبیه نه جواز نه معلومیږي هغه پرېږده په خپل ځای باندې پلار ته تعجزي کې دعا ته غواړي دواتما دریم دا دی فذكر الله یادوي الله تعالی کذکرکم آباءکم پشان د یادولو تاسو پلارانو لرا پلار سره څنګه یادوي پلار یادولو دا مطلب دی چې سوک ستا پلار ته کنزلو کی بدر دو ته وای زیاړو ته په سمره بد غنی دغه شانتی د الله ذکر کوا چې سوک الله سره شرک کوي ته په بد غنی بد پی کنه ځکه حدیث کې راځي ما ته شر ما سره یسبنی ابن آدم ما ته د آدم زوی کنزل کوي څه کنزل دی وای ته یوازې ما سره شریک نشته دی ما سره شریکان جوړي دا الله ته زیاړه ده دا الله ته کنزل دی نو دا ته په بده غاڼه دا درې معنا شو سرولو سلورم معنا دلته کې دا ده فذكر الله یادوي الله تعالی فذكر الله یادوي الله تعالی کا ذکرکم آباءکم پشان د یادولو د پلاران استاسو پلار سره څنګه یادای چې څوک د چانه تاسو کې پلار یک کیو خای ک غړې خای په غن پلار سره سره غوسه کیږي په غن پلارانو باندې سره غوسه کیږي لکه دا خود دغه خبره ده غلطه خبره ده عار خبره ده نو الله داس یاد کوي لکه پلار چې یو یادې نو دک شان چې الله یک یو یاد کړه سم وایي چې ګوره غن خدایان ته مانی او اشد ذکر یا د دین بل اشد ذکر بلکې د دین سخت ذکر کوي خو شي بلکې د دین سخت یادوي د الله دغه د پلارانو نه زیات فمن الناس بعض د خلکو رمنا غدی یقول ربنا اس بعض حاجیان صاحبان په دې کې بعد دوه قسم اول حاجیان ذکر کی بیا وروسته دوه قسم حاجیان ذکر کوي هغه ته موږ تکمیل دغه وایو عدد وایو هغه دار چې هغه خامخا په حاجانو کې ضروري هغه د حاجانو نه غیر نور وي ښا فمن الناس نو بعض د خلکو نه بعض د حاجانو نه منغه دي یقول چې وای ربنا چې حاجو کې بیا دعا کوي وای ربنا ای رب زمونږه آتنا را کې مونږ ته په دنیا په دنیا کې د دبل سکار نشته د حج ته دې لپاره تر دې چلته د پټي د کارخانه او د دې لپاره سوالونه کوي زموږ علاقې نه او تر بس ټول دا سوالونه کوي چې الله تماکو ګران کړي تم تماکو کرو کنه وی الله تماکو ګران کړي بس دا غدي سره کار وخا و ما له نشتره غلره په الاخرت په اخرت کې من خلاق هیڅ برخه هغه د پار په اخرت کې هیڅ برخه نشتره دی حج ما دې وکړو خو هاته لاړو او هاته راغلی ته پاو کما دي سه مونږ وای پوه شو کنه دا هاته لاړ چې وته راشي د پالته کې هیڅ فائدہ ونکړه د سره د دنیا سوال نه کول ومنهم بعض الذي حاجان من غدي يقول ربنا چې وای اے رب دې مونږه آتنا را کې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن حالتن حسنتن خ حالت الله حالت دا ټول پکې راځي حسنتن زوجتن حسنتن بیبي خيستا حدیث کې دا امر بیبي خا پوښتنه خو اخلاق وانه دا ټول دعاګانې وکړه دا دې چې ډېر خسړې او خدا دویم نمبر خاجي سیبو پوښي اولایک لهم دا کسان چې دي لهم دوی د پاره نصیب برخدا مما دا غنه کسبو چې دوی کم د خیر کار وکړو دی حاجانو سایوانو ډېر غټ او کړ دوی برخدا یاد وای اولایک دواړو قسم تراجه دواړو ته راځي کا هغه اول او دویم اولایکا دغه دواړه قسمه حاجیان چې لهم دوی لپاره نصیب برخه د مما دغه نه کسبو چې دوی کړی دي نو هغه بل ته یو ته په دنیا ملاو شي هغه یو ته په دنیا ملاو شي دغه دغه برخه ادي بل ته اخرت او دنیا دواړه ملاو شي ځکه د دواړه غوښتي دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی واذکر الله فی ایام معدودات دا اوس هغه درامه د جمرات په دې کې یو جاهلی رسم جاهلی رسم په دې کې دوو دا رمی الجمرات ته بیا درې ورځې تقریبا یو لسم دو لسم دیار لسم د ذوالحجې په دې باندې بیا هغه شیطانان دي چې هغه ولي نو په دې کې دا دوه ورځې سدي دا پکې لازمی دي دریم ورځ چې دا نو هغه بیا ستا خو خلک ته پکې ساریږي او کنه مطلب دا چې راځي هغه ستا خو خلک نو اوس پدې کې دغه وشو جاهلی رسم پدې کې داو چې یوې ډلې دا خبره کوله چې دریم ورځ ته ایثارې دل واجب دي کیسار نشو حج دیو نشو دویمه ډله دا وه چې نه دویمې درېیمې ورځې ته ایسارېدل حرام دي که ایسار په حج دی ونه شو داسې اختلاف دی پوه شو که نه الله تعالی دا اختلاف حل راوباسي واذکر الله یادوي الله تعالی پس سره برمی الجمرات پوه شو که نه په رمی الجمرات سره فی ایام معدودات په هغه ورځو شمارلو شوو کې شمارلې شوې ورځې کمې کمې دي مارته ویلې یولسم دولسم دیارلسم دا ایام معدودات دی په صورت حج کې برازي ایام معلومات هغه ایام معلومات کم کم دي هغه لسم یولسم دولسم هغه دي خبره اوس ایام معلومات کې دولسم لسم په ایام معلومات کې شتا په ایام معدودات کې نشته او یو دغه چې کوم دی دیار لسم چې دی هغه په ایام معدودات کې شته په ایام معلومات کې نشته دا په دې نه ښه صحیح شو هغه ایام معدودات کې شته دیار لسم خو په ایام معلومات کې نشته دی او هغه ته معلومات یو دي ته معدودات وي معلومات هغه ته نه کوي چې هغه جاهلیت والا تم معلومي وي چې لسم یو لسم دو لسم دا ته معلومه چې دا د مناسک ورځي او دغه چې کوم دی دا دیار لسم کې چون کې د دوی اختلاف نو هغه معلومه نه ده دیار لسم کې د دوی اختلاف یو ویډه له فرض کوله بل ډله حرام مولا نو ځکه هغه ته معدودات او معدودات دی ورځ ته ځکه وی دی ورځ ته چې دا بیا خلک شماري چې را بس حد په حد نه دی نو بیا خلکو بیړای واپسې ته کوم دنو انتظار کوي نو بیا څه کوي دا ورځ در در شمار دي ان ایام معدودات ته دغه شمار لشي فمن تعجل فی یومین اغه سوق چې تلوارو کی جلدیو کی فی یومین په دوه ورځو کې دوه ورځې وکړل او په درې مورز باندې بس دې پاتې نشو راغی فلا اسم علی نو نشته ګناه په د باندې په دې ګناه نشته ومن تاخر او هغه څوک چې ایثار شو درې مې ورځې ته فلا اسم علی نو نشته دې ګنا پاغه باندې د باندې ګنا نشته پر پسې سوې لمن اتقا دا ګنا چې نشته دا غره دا هغه چا د پاره چې اتقا چې تقوا کوي چې تقوا کې څه مطلب دی تقوا دا کې چې عقیده صحیح ده یعنی نه واجب غني نه حرام غني ککم سړی په دینیت باندې ایثار شو درې مې ورته تا چې دا دې مورس فرض دا او کدا مې اونکړه حج مې نکیږي نو دا د باندې ګناه شته دې ګناګار او که کم سړی په دی وجه په درې مورز نه مخ کې راغې چې درې مورز ته پاتې کېدل حرام دي او که درې مورز ته دې سار شما نو بیا بسې بیا به زما حج نکیږي نو هغه د پارم ګوره دا فلا اسم علیه کې غم ناراضي لمن اتقا چې څوک صحیح عقیده لري چې نه دا واجب هم نه دي حرام هم نه دي نو هغه د پاره راتللو کې ګناه نشته دی او په پاتې کېدلو کې ګناه نشته دی اوس په پوه شئ کنه واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه د الله حکم نو منئ واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون چې تاسو به الله تعالی طرف ته جمع کول شئ اشاره دي طرف ته تحشرون تاسو به داسې راځم کول شي لکه حج کې راځم حج کې خلک راځم شي د مختلفو ملکونو دک شانته به تاسو په حشر کې راځم کړی شي ومن الناس بعض د خلقنا من يعجبك قوله دا بل جی سیب دخا درین خدا خامخا حاجی نه لکه حاجیو که غیر حاجیو خدا په حاجانو کې ملاویږي نو الله وی و دا جی سیب ډېر بیکاره سړی رخا ومن الناس بادر دی حاجانو من اغدی يعجبك اعجاب او عجب حیرانون کې خبره ده خو عجب په بد کې استعماليږي او اعجاب په حق استعمالي يعجبك خوندر کیتا تا قوله وینا د دو دعوی د د فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې په ژوند د دنیا کې د دومره خپل خپل دعوی کوي موږ په الله ایمان راوړل موږ داسې خو خالق یو حج ته مړ شو امر چې حج ته ولاړ شم دې زیات کې جیبونه وي خلکو پوه شو کنه نو دا سره دا دا قول یعجبک قوله فی الحیات الدنیا دا دارخه یا یعجبک قوله خیسته لگی تا تا قوله خبر ردو فی الحیات الدنیا په دنیوی کاروبار کې اے فی الحیات الدنیا معنا ژوند دنیوی کې نه په دنیوی کاروبار کې دنیوی کاروبار کې دا د بلا ویره ښا پوه شو کنه د داسې په تجارت کوي دی داسې چې کوم دی په سیاست پوهیږي وای دا پلانې کار دی دا دې ځای کې هغه داسې ډیلینګ چې مسلم لیګ سره وشي او داسې پیپل پارټۍ سره وشي دی باندې ډېر ډېر خپويږي چې دا خبره اوري ته متاثر شي خو لیکن په آخرت کې ورته د هیڅ خوان نشته ده دا د آخرت نو دا بس یعجبک قوله خوان بدر کوي تا ته خبره ده په حیات دنیا په دنیوي کاروبار کې په دنیوي ژوند کې صحیح شو و یکون فی القیامت حیرانا سکیتا په آخرت کې بیا دې سي خاموش به او حیران به چې رسو کما د دې بیا آخرت کې الته بولې چل نه ورځه په دنیا نه کې و یشهد الله بل بد خصلت ته وای دا منافق دی ادا چا اخنس ابن شریق په دغه کې راوړې سبب نزول کې هغه پورې خاص نه دی هغه هم د داتنن کې دی شي ويشهد الله او گواکي الله تعالی علامه پاغسبانی فی قلبه چې پزړه د کی دي پاغه قسمونه خوري قسم خورم دی ها قسم په خدای پوښوي نو دا خو رښتیا او قسم دی کنه چې پزړه کې سدي پاغه باندې الله باندې قسم خوري نه نه دا داسې نه ده دا ويشهد الله او دې قسمونه خوري په الله باندې علامه فی قلبه انه مطابق للواقع چې زما پزړه کې هم دغه څه سدي چې دا څه کومه دا څه چې وې مجي دک شانت هم پزړه کې حج سره مې ډیره مینه ده خو څه کنه دا خبره ته شروع کی ا دین سره مې مینه ده مجاهدین مې ډیر خوښته پکې نه پاترې راوړي خو څه نو داسې دې قسمونه خوري وهو علد الخصام علد سده لدود شدید سخت ویل کیږي او الخصام خاص خصومت جمع دا کنه پوښوي نو دا سخت په جګړو کې سخت جګړالو سره دی پوښ کنه شدید الخصومت سخت جګړالو سره دی سخت په جګړو کې ډیر سخت سره دی بیا چې کنه ډیر سره دغه عالم معاملې را دې ورته پته ولګي بیا دا داسې رزین سره دی دا درې خاص لتنو ذکر کړل خلق هم وجنی افسلون هم تبا کوي پوه شوي حیوانات هم قتل کوي فصل هم تبا کوي دا هر څه چې کوم دنو هغه څه کوي هغه کیدار ده دا دغه وای کنه وای چې فهذا هو دغه سړی دی ابن کثیر وای اعوج المقال سیء سیء الافعال دا وای څه دی د په خلی په خبرو کې کوب پکار کې بدکارا پوه شو کنه منافق دی خبره خوږی کوي کار بد وی خکاری تریخی دا سړی دی نو دا کار کوي و اذا تولا کله چې لاړ شي یو معنی نه توکا دیو معنی وری و اذا تولا کله چې دې ذمہ وار شي والی سیب شي خبر اوسې دي نو سعاف الارض کوشش کوي پزما کې لیفسد فیها دې پارت فساد کې پدې کې وایو هلک الحرث والنسل او هلاکی تباکی فصلنا او نسلنا والله لا يحب الفساد الله تعالی نه کوي فسادي سره فسادی الله تعالی فساد نه خوخی دغه کوم در نقصان نه خوخی د نقصانات وړي نو دا څه دی د حج قبول نه دا راغې خدا نورم پس آرامی شو پوه شو کنه بعد بعد دي کنه چل تلار شي هغه شیطان دا غدا نو سره عمل کوي شي نو هغه سي هغه نورم پس وران شي نو دا هغه سړی دی خدا هغه دون کی سره چې هغه غړون نه وي سړی وی دکان ته وی درغلو از سشه یاد کو وی دا راکا وی دا پسول وی دا په دومره باندې نه په دومره ویرانه کې هته سپیر استه هغه وای دي چې پوک دي هغه ته وی سید وی در به کنه هوتا ته سپتا وجه دا جی سه وی دا داسې گزاره جی سه ورکې خوش نو دا سې دا دغه کې جی سه ټیک نه هغه داسې دغه کوي والله لا يحب الفساد الله نه وډار شه الله نه تور نه ډاریږي دې دا خبره کوي یا اخاذ په مار د منع سره مرضی نو او بل اسم بیا با سبب یشی نو اخذته العزت منعته الغیرت منعته الحمیت الجاهلیت بالاسم بالاسم بسبب الاسم فی قلبه دې هغه جاهلی غیرت منکی منکی د تقوا نه په سبب د سبان دی په سبب د هغه ګناه باندې چې هغه نفاق تر د پزړه کې دی د د پزړه کې نفاق ته او ګناه دی نو د هغه په وجه باندې هغه جاهلی غیرت را پاسي او هغه جاهلی غیرت د تقوا نه سکه منع کی نو چې اتق الله ورته ویل شي نو دا منافق سره چې کنه د باندې دا ډیره بدلږي چې ته وایې چې اتق الله الله نه ویریږي او دا افسوس دار نه په مونږ کې داشته دی که څه کار کوو اشاره ته وی چې اتق الله الله نه یریګا الله نه وډار شه مونږ ولې ستل ما څه کړی دي اډر غلطه خبره ده پوښوي چې څوک درته وای چې اتق الله نو بس الله طرف ته متوجه شه پوښوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان روانو چا پیغه وکړو وی اتق الله د اتق الله ویل حضرت عمر ته فورن په سیده پریوته دا الله نه وډار شغه ډارک په سیده باندې پریوته نو پکار دا چې سړی کې دغه خوې موجود دي نه دا چې ولې ما څه چل کړو ما څه چل کړو دا د ګناه غل غل ښا دا د نفاق علامه ده بالاسم فحسبه جهنم نو کافی دې دلاره جهنم ولا بئس المهاد او خامخا بد زائد آرام دې دا جهنم بد زائد آرام آرام پکې چرته دی دا تحکمن و تاسو و آرام پکې نشته دی خوش به خطرناک زائد یا ولا بئس المهاد مهاد وی اعمال مراد دی باندې وی ولا بئس الاعمال التي مهدوها لانفسهم بد دی هغه عملونه چې دوی ځان لپاره تیار کړی دي پوه شو دا معنا شو دا دواړه معنی راغلي دي ومن الناس سلورم قسم اجي سه براغه خدا ډیر خسړې دي ار ټول نه خسړې دي او دا ما تاسو ته خاص نه دي هزار پر دا دوه قسمه دا چې کوم دی نو دا د مجاهد فی سبیل الله بارک ابن کثیر وای ومن الناس بعض د خلکو نه منغه دی یشری نفسه چې خرسی ځان خپل ابتغاء امرضات الله د پاره د حاصل ول درزا د الله د لټول درزا د الله د الله رضا دې طلب کوي دا غیر پاره ځان خرڅ څنګه ځان خرڅي نو هغه سورته توبه کې براشي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اغستني د مؤمنانو نه مؤمنانو خرڅ کړي دي خپل نفسونه په بدل د دې کې چې ان لهم الجنه دوی لپاره به جنتي هر څه به دي دا کې راته وي مې یشری نفسه ځکه ابن کثیر هغه آیات ته دي تفسیر دی ابن کثیر ته کوئی اجداد دا نظرت نظرت فی شان المجاهد فی سبیل الله مې یشری نفسه چې خرڅی دان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره طلب دردا د الله تعالی والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی شفقت کوونکې په بندګان خپل خاص بندګان باندې دا اوس تر دې پوري حج احکام بیان شو سلور قسم اجام بیان شو اوس ټول حاجان صاحبان ته غیر حاجان ټول ته خطاب کوي او دا خطاب اول دی او دا ترغیب ال جهاد دی یا ایه الذین آمنو اے مومنان ادخلوا داخل شئ په سلم په اسلام کې کافتن ټول پټولا ټول پټولا په اسلام کې را داخل شئ یو سلم دی یو سلم دی سلم اسلام ته ویل کیږي او سلم چې کوم دین هغه ته ویل کیږي اصلاح ته صلح ته ویل کیږي یا بعضی وای چې نه دا دواړه یو شی دی سلم او سلم دواړه اسلام تم صلح تم وای خجی نو اوس چې شو څنګه بکیږي او دخلو فی السلم داخل کې په اسلام کې کافتن دا کافتن چې ده کف یکف په معنی د بندولو سره دی اورغوی ته په عربی کې کف وای ځکه وته وای چې تا باندې سو راضی ته داسې کیږي کوشش ارته پلان نه باندې نو ځکه وته کف ویل کیږي نو دا کافتن داسی دین داسی اسلام دے کافتن چې مانعتم من الغیر داسی دین دے چې په دې کې ګوره بل قانون نه داخليږي بل قانون پکې نه داخليږي دا معنی شو صحیح شو یا کافتن په معنی جميعا سر راځي نو بیا دا حال د چانه دی د ادخلون دی ادخلو فی السلم د ادخلو د ضمیر فاعل نه ادخلو داخل شي فی السلم په اسلام کې کافتن طول ټول داخل شي دانه چې باز معنی او باز نه معنی او آیات وی نازل شوه دی په بار د چا کې دا کسانو کې چې هغه اسلام قبول کړو يهوديانو مخکې را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ په مونږ کې تورات لولو مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ د اوخانو غوخه په ځان باندې باندې ګڼو مونږ نه حلالو مونږ ته دا اجازه راغی په دین کې راغو اهل نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ورګه چې الله تعالی سو الله تعالی نازل کړه آیات ودخلوا فی السلم کافا نه نه په اسلام کې پورا داخل شي دا نه چې ته پکې نور قوانین د بل مذهب نه را داخل کی د بل مذهب قوانینو ته بیا د اسلام نه پسو نه ور دي د دې وجنه ابن کثیر وای کنا و وای چې من ترک تحاکما خوشوي الى شرع ما انزل الله على محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى الى الشرائع المنسوخه فقد كفر خوشوي سوق چې فیصله وړل د محمد رسول الله قانون ته فیصله نه وړي منسوخ شریعتونو ته فیصله وړي چاته لار سي مال په تورات فیصله وکا مال په انجیل فیصله وکا دا سړی وای فقد کفر دا سړی کافر دی پوه شو کنه بیا ورپسې وای فکیف بمن تحاکم الى الياسا والقانون وقدمها علی نو بي دا هغه چا بس حالي چې دا هغه قوانین ته فیصله وړي چې هغه خلکو د ځان نه جوړ کړي او بیا دې هغه د الله په شریعت وړاندې کوي دا غي سړی بیا سحالي ادخلوا فی السلم کافتا نو داخل شي په اسلام کې پورا پورا دانه چې سمانی سنمانی صحیح شو دا معنا شو یا ادخل فداش ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مو کوی د قدمونو د شیطان او وخت تیر شو انه یقینا دا شیطان تر لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکار دی فان زللتم نو کچر تاسو او خویدای من بعد ما جات کوم البینات پس داغینا چلال تاسو واضح احکام فعلموا پوشی ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ورده زور ورده لا راد لحکمه دا حکم او فیصله سو کرت کول نشي حکیم حکمت والا ذات الله تعالی خپل حکمتونه دي چې هغه اسلام کې کم کم احکام نازل کړی دي دا دا حکمت نه هل ينظرون اوس تخویف ورکی چې څوک دانه مني هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبريات يهم الله چې راشي دوی الله تعالی فی ظلل من الغمام پاغه سور د وریځو کې والملائکه ملائکی راشي وقضي الامر فیصله شکار فیصله شکار پس سره د جنتیانو په جنت تتلو سره او د جهنميانو په جهنم تتلو سره دوی دا غي وخت انتظار کوي پاغه ټیم کې بیا دوی ایمان راوړي پاغه ټیم کې بیا ایمانونه نه قبليږي خبره هل ينظرون الا ان ياتيهم الله الله ور تراشی په وریس کې الله تعالی څنګه په وریس کې راځي موږ ایسه کویږو دا د الله تعالی صفات دي کما یلیق بشانه تعالی دا الله رشان سره څنګه مناسب مونته نه لګي پتا یا دار چې بعضی وای چې ان یاتیهم الله الله تعالی براشی عذاب د الله براشی ان یاتیهم عذاب الله فی ذلل من الغمام او یا دار چې الله تعالی برازي په ورځ د قیامت باندې حدیث کې راځي په یو سپینه وریا ځکه څنګه به دا مونږ ته پته نه لګي کما یلیق بشانه تعالی مونږ نو نوای دی بارکه یا دا ده چې ان یاتیهم الله فی ظلال من الغمام نه مراد د الله کلام راتلل دی وحی راتلل دی او دا بیا د تورات عبارت ته چې سره دی په تورات کې راځي چې الله تعالی مونږ ته راخکارا شو من جبل من جبل من جبل سینا د سینا د غرنا وظهر لنا من جبل ساعیر او بیا مون تراخ کارا شو خوشوی د جبل د ساعیر نا او دریم پیر مون تراخ کارا شو من جبال فاران د غرونو د فاران نا دا دری وحی ته اشاره ده د تور سینا نه راخ کارا شو په موسی علیہ السلام وحی رااله ساعیر غر کې راخ کارا شو په عیسی علیہ السلام وحی رااله او په جبال فاران د مکی غرونه نو پاره کې محمد رسول الله باندې وحی رااله دا غي ته اشاره ده فی ظلل من الغمام والملائکه او ملائکی براشی وقضی الامر او فیصله بشکار د عذاب د کافرانو او د ثواب د مؤمنانو و الی الله خاص الله تعالی ته ترجع الامور واپس کول شي کارونه ټول په دغه ورځ کې به ټول فیصله د الله په اختیار کې یو معنی دیو معنی دا چې و الی الله خاص الله تعالی ته ترجع الامور واپس کول شي هغه کارونه چې په دنیا کې بدی چاته واپس کول دنیا کې بدی باطل خدایانو نه غوښتل په آخرت کې به صرف بیا د الله نه دی غواړي ښا سل بنی اسرائیل کما تیناهم من آیه بینه باب دته باب